او پای کې د دریو فرقو بیانو بطور تمهید تمهید مطلب دا چراتلون کی مضمون ته لار سمولا چراتلون کې مضمون راتلون کې مسله ته بیانې نو خلق بدرې ډلې کیږي دویم باغی چای به چورلټ انکارو کی نو هغه دی مغضوب علیهم چې دا الله غضب او غصه په شوی دا دریم باغی چې غیبا حیران او پریشان ای یا ایو الناس عبدو ربکم او باغی باندې پینځه دلایل عقلیه یو دلیل عقلی چې تاسو می پیدا کړی الذی خلقکم دویم دلیل والذین من قبلکم ستاسو نه پخوانی پیدا کړی دي نو دا هغه الله عبادت کوي ستاسو پلار نکي پیدا کړی دي دریم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا دا الله عبادت کوي چې زمکه در لفرش ګرځول دا زمکه در لغړول دا سلورم دلیل و سماء بناء اسمان دې الله چت پیدا کړي او پینځم دلیل و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم د باران در باندې باران ورئی پاغی ستاسو دا پارا خوراک راو باسی دا پینزه دلائل دا سے پیش کرل گویا کې ته د الله په کوټه کې اوسېږي خورې د الله سکي د الله پیدا کړي الله پلار نکدي الله پیدا کړي دي عبادت د بل چا کې لاندې فرش هغه د الله دې زمکه د الله پیدا کړی دا برچت اسمان در باندې الله پیدا کړی دی ته الله پیدا کړی ستا پلار نیکه الله پیدا کړی دی باران در باندې الله ورې رزق درله الله درکې نو کوټه کې د الله او سي خریس کې د الله او عبادت د بلچا کې نو سامره د دلایلو فلا تجعلوا لله اندادا مگر دو یا الله لا د الله غوندا مگر دو یا الله سره د الله غوندا کې د الله په شانتي نتیجه دا ده کلا کلا مساله ذکر کئی دعوه ذکر کئی مخ کې د دلائلو نه بیا په دلائل پیش کئی هغه ته وای دعوه کله چې دلائل ذکر کی او داغه نتیجه او خلاصه ذکر کئ نو هغه ته وای ثمره د دلایلو مقصد دا دی چې عالم حادث دی ولی حادث دی ځکه العالم متغیر عالم کې تغیر راځي العالم متغیر وکل متغیر حادث صغرای ذکر کا العالم متغیر کبرا ذکر کا وکل متغیر حادث متغیر متغیر حد اوسط اغه ته لری ک نتیجه راو تا العالم متغیر حادث عالم حادث ته دل دې هغه دواړه طریقې قران کریم ذکر کړی اول دعوا بیا دلائل بیا ثمره د دلائلو وان کنتم فی ریب د قران کریم دا قاعده ده چې کله کله توحید ذکر کی نو رسالت ورپسې فورن راړي اثبات د رسالت چې زما وحدانیت منی نو زما پیغمبران به منی ما چې هغه ته کوم کتابونه را لېګلی وه را لېګلی هغه به منی زګه هغه زما د توحید आवाज کړي زما توحید بیان کړي الله وایي یعنی اشارتن منتداه کارکئی نو ورپسې سبات د رسالت راړ و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او دا په دې مقام کې بلکې په هر اکثرو مقاماتو کې اثبات د توحید پس اثبات د رسالت راړي او دا یو دلیل وحیوم شه یو مدعی یو مدعلیه مدعی خپل دلائل پیش کئ دلائل پیش کی نو بیا جج فیصله کئ دلائل صحیح نو هغه د په حق کې فیصله وکي غلطی نو بل حق کې وکي نو مدعی د توحید داوی دارو هغه مسله د توحید بیان کړه دلائل په پیش کړل اوس دا مسله یو منون کې ده یو نه منون کې ده منون کی مسله اومنلا او نه منون کی انکار وکړه مسله او نه منلا نو جج ته چې کله داوا او دلایل پیشي نو هغه بیا فیصله کوي یو ته بشارت او زیر واري چې تا وګټلا او بل تا سزا واوري زجر واوري چې تا غلطه داوا کړی و یا غلطه باندې نو تا بایلا ستا دا سزا ده نو سزا وته واوري دا سي داوا ذکر شو مسله توحید ته بیانې نو خلق به اعتراضونه هم کوي شبهات به هم کوي ان الله لا یستحی ربط ما سبق سره سره چې مسله توحید ته بیانې خلق به اعتراضات کوي شبهات به کوي ستا په خبره کې به چنجي را او باسي کیړي به را او باسي ته به د هغې پروا نه کې قرآن کریم کې د مسله بیان کړه درس دې کو دې ځای لراله پچا چې مسله بدله کېدا مړه ناس قران ته دی او تیار رااله ګړز ګړوس شو پړک پړک شو باران شو دا دی وسوي تا پورې به ټوکی کوي مسخره به کوي مړه ناس قران ته دی دا دی سوي نو دی ته پکې ساجد دی نو دی خبرو ته ساجد دی نو داغي جواب چې مثال ز بیانوم د پویا کولو د پاره که مثال دا ضروری نه چې آی کې د ز خپل د ګلونو خبرې کوم په مثال کې د ګلونو بیانوم په مثال کې د خيستا خيستا خبر نهرونه واما نه دا ضروری نه مثال کې د زغړ غړ سيزونه واما زمره او خو اتی دا ضروری خو نه مثال د پویا کولو د پاره سړې پویا کول دي نو کله مثال کې ته ماشه بیانې او کله ماشینه موړو کې شی بیانې او مثال خو د پویا کولو د پاره دی نو چې ته مثال پیش کې چې دا چا زړه کې ایمانی هغه به اوس په اله پویا شو هیله ګټه خټه ولګیدا هیله په مطلب ورسېدل او چې څوک به ایمان نه نو ای به مړ د دې سوې د دې څه مطلب دی ما زاراد الله بیا دا مسله دا څه ضرورت دی تا نو دفع د شبهه کوي شبهه سوا ابن کثیر ذکر گئی لما ضرب الله هذين المثلين کله چې الله دا دو مثال مخکې بیان کړل یو د اور مثل مثلهم کمثل الذي استوقد نارا ادم او کسیب من السما نو دای اعتراضونه شروع کړل چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې د اور او د باران او د ګلز ګلز د دې ذکر کوي نو الله جواب وکم مثال د پویا کول د پاره ای الله دا پروا نه کوي چې ماشه مثال کې پیش کې یاد ماشي نه وړو کې دغه پویا کول لاده ضروری نه چې غټ شه دې بیان کی ان الله لا یستحی سرا دغه د شبهه کوي بعض مفسرینو دا د سورۃ الکهف سره لګولې دي بعضو مفسرینو سورہ حج سره لګولې دي خو هغه صحیح نه ده زکا سو گوئی سورہ حج چاہی کې د ماشی ذکر د مچ ذکر وک نو دای اعتراضونه شروع کی دا څنګه کتاب دی چې دې کې د مچانو ذکر کړي خدای اعتراض صحیح نه دی زکا سورہ حج په نزول کې اوصل دریم دی سورہ بقره په نزول کې واته آیم ده سوره بقره مخکې نازل شوه دا سوره حج رستو نازل شوه دی نو جواب مخکې کې د او اعتراض رستو کیږي دا څه خبره ده چا د سوره عنکبوت سره لا ګولې دی چې عنکبوت کې د عنکبوت ذکر وکړه نو دوی وی دا څنګه خبره کتاب دې د الله چې دې کې دان کبوت ذکر کیږي واغم صحیح نه ده زکه سویان کبوت مکی سورت ده سوره بقره مدنی سورت ده نو عجیبه خبره ده اعتراض دې په مکه کې کیږي جواب دې په مدینه کې کیږي دا هغه مواصلات هم داسې نو اصل خبره دا ده چې ابن کثیر ذکر کړی چې مخکې دا دو مثال پیش شو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 منل پکار دی دی کې دادی دادی دای دلایل وای خو بیا هم دین مني نو چې بیا هم دین نه مني نو بیا خلک وای مړه ما خو تاسو سره احسانونه کړی دي کنه خېګړې مې در سره کړې دي نو زماغه خېګړې خو منه کنه دا غي د وجه ومنه چې ما تا سره احسانونه او خېګړې کړې دي اوس د کیف تکفرون نه الله هغه احسانونه هغه خېګړي هغه نعمتونه ذکر کړي چې انسان په تام نعمتونه ګړي دي تولې زما د توحید نه انکار کې یو نعمت ذکر کړي د نشنه مشته کړي دویم د دنیا منافع می تاسو له پیدا کړی دي دنیا کې چې صد فائدې سيزونه دي نو تاسو له می پیدا کړی دي ولې تاسو زما د توحید نه انکار کوئ دریم نعمت ذکر کړي تاسو نیکمه معزز په ملائکو کې ګرځولې او ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين وګورا تاسو نکمه معزز و ملائکو کې وګرځو ملائک می وته په سجده وګرځول او چې چا انکار وکړ ابلیس نو هغه سره می دښمنی وکړه فازلهما الشیطان عنا فاخرجهما مما كانا فيه چې ما خدا ته دلائل پیش کړل زجر بشارت می پیش کړ دفع د شبهه می وکړې نعمتونه می درته وخیل او ته بیا هم په زد ولاړې بیا هم نه منې بیا هم مقابله کې چې او سړی هغه ته دلایل وای هغه ته احسانونه اوخه هغه ته خوشاله بشارات ورکی یار سو وتاو کې بیا هم دې نه منی د علاج بیا سپېړه بیا پښتانه وای خسړې هغه هغه علاج هغه احسان دی د غیرتی سړی علاج احسان دی چې غیرت پکې دا غ سره لګ احسانو کنو ټول عمر به یادي غیرتی سړی ستا دشمن هم دی او ته دا غ سره لګ احسانو کا لګون دا امداد ور سره وکا یا بچو سره مینا وکا نو هغه به ټول عمر یاد ساتي او دله سړی او بی غیرت سړی هغه په احسان نه پويږي او سره چې ته سوره احسان کې دی روانيږي تو ور سره سوره خو کې دی وای دوکا مې کو سوره ور سره خو کې دی وای معنی یریږي د دې علاج بیا یو روغه سپېړی چې اوسو سپېړی ته روغه روغه وباسي چې ورګه زړه تخپل مټو خېبا بیا دې ټکی نو اخیری کې ورته الله تخویف ورک چې ته دورا سړې نه احسانونه میکړي دي دلایل می درته پیش کړل زیری می الله درګه چې اخر باندې پخشي بیا هم ته نه مانی یا ایها الناس او خلقو ټول خلقو ته حکم علماء دی کا عوام که بادشاہان دی که وزیران که موریدان دی او که پیران که اولیاء دی او که گنانگار ټولو تا وئی یا ایوہ الناس او خلقو عبدو ربکم لفظي اول معنا کوم بیا اشکال حل کوم او بدو ربکم عبادت کوي د رب تاسو نو عبادت خو هغه کو عبادت خو ټولو خلکو د الله کو مشرکین هم د الله عبادت کو سوره کافرون کې وایي اجعلتم سقات الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله جمعه دنیم جوړول حاجانو له وبو مور کولې نو عبادتونه خو غي کول نا او بدو عبادت کو خود یوازې الله انکو یوازې الله حاجت روان غنو دا الله سره نور حاجت روان ګرځولیو چې دا ماجت سر کوي دیو ماجت پورا کوي دیو ماجت سر کوي د دې وجنه او بدو ربکم وي چې عبادت یو الله کوي ځکه د یو الله عبادت نه کو ابن عباس معنا کوي وحیدو ربکم یو غنی یو منی رب ساسو یا ایو الناس عبدو ربکم او خلقو عبادت کوي یو رب ساسو وحیدو ربکم زکه جګړه په توحید کې و جګړه په وحدانیت د الله کې وا او دی وجه په دی باندې دا دلایل پیش کړي څنګه دل دې دا دلایل پیش کړي چې تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړی دي زمګه د الله فرض ګرځول دا اسمان الله چت ګرځول باران در باندې ورایو دغه سه دلائل سوره زاریات کې حل دی موي لکه سوره زاریات شلم آیات وګورئ آیت نمبر 20 سوره زاریات آیت نمبر 20 شلم داغه شریک او داغي صداري سوق نشتا مشرکین نه نورم شتا دا دلائل د دې لپاره دي سوره مومن یو شپې تم آیات وګورئ آیت نمبر 61 الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دې لپاره چې آرام وکړي په دې کې او راز دلی دو ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون ذالکم الله ربکم خالق كل شيء دی صفاتونو علی الله د تاسو رب خالق کل شین پیدا کونکي د هر یو شی تاسو رب دې هر څه پیدا کړی دی لا اله الا هو فانا تفكون نشته حاجت سر کونکي بغیر دی الله نه نو کم طرف تواړو لې شوي دلایل ذکر کړل نو ورپسې نفي د الوهیت وکړل غیر الله نه لا اله الا هو فانا تفقون نشته حاجت سر کونګه بغیر د دې الله نه نو کم طرف تواړو لې شوي دارنګي سوره مومن سلور شپې تمیات وګورئ آد نمبر 64 سوره مومن دلائل په دې انداز ذکر کوي اوم دغه دلائل دي خو مخ کې رستوي کی الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء څه مطلب تاسو یې پیدا کړی یې ورزقکم من الطیبات رزق دار کوي د پاکي ز سيزونو نه هغه دلایل دي رنگ ولا بدل کو بهر رنگي کی خواهی جام میں پوش ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین برکت چون کې ده الله رب العالمین رب د مخلوقات دارنګ دې سورې مؤمن کې وش په تمیات وګورئ 67 کله یو مخ کیږي کله بل مخ کیږي کله یو اول کی کله دویم ورپسې راړي په دې انداز باندې ګینه مشرکینو هغه خو مزونه کول جمعهتونه جوړ سورہ انفال 15 دیر شمات کې مزونه کول سورہ توبه نو لسم آیات کې خیراتونه کول جمعهتونه جوړول واغی الله یو نه مان نو الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ زکه معنا کوي یا ایو الناس عبدو ربکم واحدو ربکم یو غن یو من رب تاسو دا وای چې یو الله حاجت روا دی ځکه جګړه پدې کې وا چې الله یو نه مانو علامه ابن قیم رحمت الله علیه قصیده نونیا کې هغه هم د دې ذکر کوي چې که صرف دا وای منی چې خالق الله دی رازق الله دی اپدی ایمان دی نو بیا خالق او رازق خو سمودیانو مان عادیانو مان فرعونیانو مان پیریانو مان نو بس بیا ټول مسلمانان شونو علامه ابن قیم د دې نقشه پیش کړي قصیده نونیا کې قالوا واقرار العباد بانه خلاقهم هو منتهى الايمان هغه چې د حضرت عیسی علی السلام عبادت دی کو سلایخ کولو له غینا تاسو کا چای خالق الله من کنا واسال ثمود وعد برسل قبلهم ادانوهن امه الطوفانی د سمودیانو نه تاسو کا عادیانو نه وکا د قومینو نه تاسو کا دا غي نمخ کی چې قوم نو تیر شو دا غي تاسو کا وسال ابا جن لعين اتعرف الخلاق ام اصبحت ذا نکرانی داغا پیریانو د نکل لعنتی نه تاسو کا ابلیس چاغه خالق الله منه کنا اجر الله د صفاتو نه انکار کوي د فرعون قارون او حامان تاسو کا وصل کذا کا امام ګل معطلین فرعون ما قارون ما حامانی هل کان فی منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوانی تاسو کا چایږي څوک د الله د خالقیت نه منکر وو ټول الله خالق منو هل کان فی منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوان فلیبشروا ما فیه من کافر هم اند جامن کامل الايمان بیا خو زیره والی هغه ټول کامل ایمان والا تیر شوی دی تش پدی مومن نشی ګرځې ده چې هغه وی الله خالق دی الله رازق دی تر سوچ الله حاجت روا یو نه دی منلې دا نه دی منلې چې الله یو حاجت روا دی او بغیر د الله نه بل حاجت سر کول والا نشتا جګړه پدی کې واصل کې چې وحدانیت کې جګړه وا سوره صاد آیت نمبر 5 پنځم آیات وګورئ جګړه په توحید کې وا دا ورسوک باندې دی وای اسمان نه چا پیدا کړی الله زمکا چا پیدا کړ الله مساله می بیان کا دا ټول منی چې ته دا وای چې حاجت سر کول والا بغیر د الله نه بل څوک نشته بابا حاجت نشي پورا کوله ولی حاجت نشي پورا کوله دا مسله ګرانه ده چې دا دا وای چې یو الله حاجتونه سر کوي یو الله حاجتونه پورا کوي نو جګړه په دې راځي بیا چې توای بابا سم نشي کوله آیا ګرځای دې ګڼ مددګاران مددګار یکیو دا نور حاجت روان الله صلی پیدا کړی چې دی و یو الله حاجت روا دې ولې دا بابا ګان څه نشي کوله د بادو ذمہ دار دې د سرغو کې دې د زیړی دې اجال الالهه الا واحده ان هذا لشيء عجاب آیا ګرځي دې ګڼ مددګاران مددګار یکیو ان هذا لشیء عجاب یقینا دا یو شی عجیبا دا خدای عجیب خبره کوي دارنګي سوره فاتر آد نمبر 34 نا 34 35 ز شروع کوم منګه دارنګ کار کو د مجرمینو سره مجرمان سوق دي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون او دای کلا چې بوویل شو دای دا لا اله الا الله ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون وای د یا منګه پرې خپل مددګاران د وجه د وینا د یو شاعر لیونینا ودا شاعر د یو د لیونه دارنګي سوره زمر آیت نمبر 45 پنځه سال وختم سوره زمر آیت نمبر پینتالیس پینز سالو اختم او کله به ګړای ته ګوري کله به تا ته ګوري او چې دا وای معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری دا وای چې لوی ځوان د دولسو کالو بیړای را استوا اذا هم یستبشرون ناسا بدای خوشاله خوشاله کی ناسا بدای بیا زیری اخلی په دې باندې ډیر خوشاله یي چې توا تا ویا څه کرامتونه بیان کړ کوړی را کو ذکرې دا وګوره وای کرامتونه بیان کړ دارنګي سوره اعراف سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 46 شپږ سالو اختمو ګورئ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے زکا اغداوی یو اللہ جت روا دے یو اللہ جتو نصر گئی ذالکم بیانہو اذا دوی اللہ وحدہو کفرتم نن فیصله دا الله لاس کې دي هغه تای چې توحید نه مانا فیصله دا هغه په لاس کې ده دا بروانو حاجت روای بل سو ګرځولیو دا د طبي ذمہ دار دی او دا د سرهوږي ذمہ دار دی او دا د زیړی ذمہ دار دی وې دې وسانو خزوار خطا ک خاوندان الله سوق زی اسپیټال تا او سوق زی باباګان الله څوک به اسپتال او څوک به بابا ګانو ل رواني وي صاحب تنگ شوو بابا لازم تفیمات الہیہ شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفیمات الہیہ دویم جلد سوا دو سو پینتالیس کی ذکر کئی زکه دا غي په ملک اجمیر شریف ته به خلک تلل سالار مزو غازی قبر لبتلل نو غلی کی کل من ذهب الى بلد اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لحاج لحاجت یطلبها سما فقد آسما اسما اکبر من القتل والزنا هر هغه څوک چې د سالار مسعود غازی قبر لاړ یا اجمیر شریف ته لاړ یو خو زیارت ته زیغه ته دعا کې ځان ته مرګ مخې ته کې خواږه زیارت دی یا بلاره تیرېږي جایز ده دعا وتاو کا خدا نه چې ته د عبادت په نیت ال دې سفر کې بیال دې غټي خولې سجدي کې سر کته کې دا ناروا دي او ناجایز دي بلکې دا شرک دی نکاح ماتیږي اولاد رامیان پیدا کیږي اگر کپیره دې کړي چې شرک غیر سجده غیر الله تکې ناروا ده چا چې دا یقینو کا چې د دعا د قبرونو څخه زیارتونو کې ښه قبليږي د دعا نه په جمعات کې فقط کفر وقد اتفق ائمه المسلمین بذلک نو د کفر کا او په دې ټول ائمه د مسلمانانو متفق دي دانا چې جمعاتونه دې بندي درسونه دې بندي زیارتونه دې کولاوي جمعات ته د خلک دعا له ناراضي عبادت له ناراضي زیارت ته د رواني ها زیارتونه د آبادی دا غو شکر دا جو سیار سره بند کړی سکول بند دی کالج بند دی یونیورسيټي بند ده موږ وایو مدرسه دې په کې بند دی ندی خیر دی او که کلم زیارت کو لاو شو کلم سکول یونیورسيټي کو لاو شو نو بیا با مدرسې چې ارس کیږي نو بیا به کولاوي بیا درسونه به بیا کولاوي بیا چې ارس کیږي ګروانیږي ګودانیږي اوس هم وایو زټی د جمعه ها کالیجونه هم باندې کړی دي یونستای هم باندې دي سکولونه هم باندې دي نو موایو خیر دی چې دا هر څه باندې نو موږ به مور سره مرګرتیا کوو تعاون وکاو اگر چې زموږ اعتماد په الله شته موږ وایو دې سره به کرونا ختمي دې درسونو د قران سره د مدارس او جماعتونو سره باندې دو سره خو بیا هم چونکه حکومت سکولونه کالجونه یونستای تعلیمی ادارې بند کړې دي نو موږ وایو ځا خیر دی موږ به عمر سره مرسته کوو وګه کالاوم زیارتونه کولاو شو او کالاوم سکولونه یونستای کولاو شوې که اعلان یو کنه نو بیا به مدرسې کولاوی بیا به درسونه هم کولاوی کدی اعلان بیا کوي او کنه کوي کپکه جیلی او کپکه والی او کټکولی بیا موږ هغه پروا نه کوو او چون کې هر څه باندې نو موږ وایو خیر دې داوم تعاون دې امداد دې مرد سره نصرت دې نو موږ کوو او دیو جی ما خپل مرګرو ته ویلیو چې ګوره درسونو کې کوئی درسونه په لوډ سپیکر کو په اف ام کو په نیټ کو خلک دې په کورونو کې اوري خدا نه چې ته غاڼه جوړا کا او ته خلک را جمع کا او ځان ته خامخا غوتا اونیسا چې زېما زیارتونه هغه هم بندي من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك چا چې دا یقین وکړه چې زما دعا د قبر خوا کې خا قبليږي د جمعات نه په دې باندې اتفاق د مسلمانانو دی چې د کافر شو بیا دا نه چې تای هيره زیارت لازم چې دا کرونا ختم شي ته چې زیارت لازم بیا به درسونو لوم خلک راځي دا نه چې زیارتونه به آبادی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه الفتح الربانی کې هغه ذکر کوي دویشتمه صفحه کې یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقلون وتد بل چانا بغیر دا الله نسیزونه غواړي تا کې عقل نشتا هل من شيء ليس هو في خزائن الله مجلس اول کې پنځمه صفحه کې ذکر کړي هل من شيء ليس هو في خزائن الله آیا دا سشته چې هغه د الله په خزانو کې نه او ته زبلنا غواړي بیا دویشتمه سما کې وایي انت عبد ابکم من مولا کا فرجی له تو غلامی د خپل مالک نه تختیدلې خپل مالک ته واپس شا چاغه بغیر د الله نه په بل چا باندې اعتماد کړی دی الله ورته غوسه دی دارنګي الفت الربانی کی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله رشتیا چې پیرانی پیرو دا سه نر پیرو چې په بادشاہانو نو رئیسار یو ځل سلطان سنجر و تخطر اولیګو ورته وی ما څخه راشه زبتال ډیر خو خوراک در ګوما تنخوا به در ګوما او تو زما دربار کې ما سره پیرانی پیر جیلانی عبدالقار رحمت الله علیه هغه وته خط لیکو او پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه د بادشاہ وقت خلاف کړي او ځکه شیعه راغله او چې کله پیرانی پیر وفات شو او د بادشاہ زور مضبوط شو نو د پیرانی پیر اډو کې د قبر نه راوي اصل هغه د دجلی سین ته وګورول کله هغه وس بس رسیدې نو چا چې داغه اډو کې د قبر نه راستل او سین ته غرزول هغه به شال ګټ کړو کنه او داغه اډو کې داغه لاس اوس داغه په قبر کې نشتا انجوم ظاهرا ذکر کړي دارنګ زیل روزتین کې ابو شاما دولسمه صفحه کې ذکر کړي چې دا هغه ډوکی د قبر نه راوي اصل او د دجلی سین ته ورغول هغه پیرانی پیر وصل وختمه صفه کې ذکر کړي اے چې ان فاوناک لیس بیدیم ضرر ولا نفون سو فائدہ بدل لا در کی لئی لاس کې نه ضرر سه او نه نفع ولا عطاء ولا منع او نه ورکول او نه منې کول ولا فرق بینهم و بین سائر الجمادات نشته ده فرق په میاند دای کې و بین سائر الجمادات او په میاند نورو جماداتو کې څنګه تعالی ونی غټي فائدہ نشي دار کولې نقصان نشي دار کولې منګه دا الله سره برابر کړی وای ا پیرانو تبوی باطل پرستو تا چې موږ د الله سره برابر یو سکی برابر کړیو څنګه چې الله به را مدد کو غیر الله به هم د سره مدد کو څنګه چې الله ته به جړا فریاد کو دا سبه غیر الله ته جړا فریاد کو آی به عمره مدد کول جګړه په توحید کې وا چې حاجت روا حاجت سر کول والا یو الله دی دا مسله ګرانه وا په دې جګړه راتلې شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولېږي یو ځای کې تقریر کو بیان کو چې څنګه منبر ته وخت ګرمي وا مرګرو منبر را بار کړو حسین کې او شیخ القرآن په منبر کې نه سب بیان شروع خطبه وی مخامخ کوټه باندې او سړی راو کوته شیخ القران ورته داسې او قتل خوا کې مرګري اخوا دی خوا شو شیخ القران ورته داسې او قتل وکد زیارت د مسلې نه مې بل او کړه نو سړې باندې او شیخ القران مسله توحید شروع کړه او چې مسله شروع کړه او تقریر خو غدوک سړې داسې حیران ناشته او چې څنګه شیخ تقریر ختم ک نو هغه را کوز شو شیخ تا کې نا سب جړا شو ما معاف کا ما ته کلمه وایا په هغه الله ایمان راړم چې ستا به ایمان دې ستا پر به ایمان راړم دغه ستا به ډېر اعتماد دې دا مسله مشکله وا ګرانه وا هڅه وتوا الله اج خالق دې الله راضي سو جنگ نه کوي او چې توای د الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه د نه کېدو یقین بابا هیڅ نشي کوله پیر بابا څه نشي کوله لوی ځوان څه نشي کوله نو تبیا لګو ګورا یا ایو الناس عبدو ربکم او خلقو عبادت کوي د یو رب تاسو هغه رب دلایل الذي خلقكم هغه الله چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم پیدا کړی یا کسان چې مخکې تاسو نه وو لعلکم تتقون خامخا تاسو یریږئ د الله نه ور باران کو د وریاز نه کیږي بر جهاد رواني باران نه یو او چې کته را کوسی نو باراني او به د باران د وریاز نه راوريږي او سامان مراد د بلندي نو معنا دا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا مگر دوی الله لرا په مثل الله انداز جمع د ند نه دوی مثل تا انداز جمع د ند او نه دوی مثل تا یعنی د الله مثل نشته دا سه بل څوک نشته چې بغیر د اسباب ظاهری او ارساوري موایو مړی ناوري زګه اسباب نشتا په واګونو یې خاورې پرتی دي او مړدي بل جهان کې دي نو پساوري په اسبابو کې به اسبابو که په اسبابو اوري نو هغه اسبابو خیا او کبی اسباب نو دا خدا الله صفات دی ها خیر کې عادت د عادت خلاف یو کار وشي اخر کې عادت هغه مونږ منو هغه معجزه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د بدر هغه مړو ته تقریر کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته هل يسمعون د یوري نبی علیہ السلام الان يسمعون اوس اوري دا الان قرینا او دلیل لدی دی چې دغه ځای کې اوریدل دغه وخت کې اوریدل دا سه نبی علیہ السلام نو چې انهم يسمعون انهم الان يسمعون د اوس اوري دا الان قرینه او دلیل د دې دی چې دغه وخت کې اوریدل دا نه چې کني همیشه اوري د دې وجنا صحابه کرام دوه ډلې شو یو هغه اختلاف هغه کې دا نه چې دا اختلافي مسله ده سماع الموتا عدم سماع الموتا اتفاقی مسله صرف هغه معاذه منصوصاو کې آئی کې اختلاف دی اختلاف په سکه ده په دې کې نه چوري او کنه اوري ټولو اتفاق چې اوري دلی دي خو اختلاف په دې کې او چې څنګه واوري دل نو سو کوئی دا معجزه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او معجزه پیغمبر دا غي د اظهار نه عاجز دي دا غو واس واس کې نه یو الله واورور غټي ته مورای سو ګوي نه احیاهم الله الله ژوند دي کړل او وایرور ورته بیا مړ کړل په دې دنیا کې الله ډېر خلک ژوند دي کړی دی بیا مړ کړی دی پنځه واقعات سوره بقره کې وایي نو دا غي ژوند کول الله ته ګران نو ژوند دی کړل الله وتعالى پیغمبر خبره واورولا او بیا مړ شو نو دا اختلاف دی چې ژوند دی کړو وته واورول کنا معجزه و د پیغمبر دې مړو ته واورول شو د ایران اختلافي مسله ده دغه سي مړه قبر کې کی خو دې شي نو یسمع قران عالم د پڼو چغار اوري نو بساوري هغه دا مطلب نه دی مولانا رشید احمد غنگویی وایي دا کنایه د سرعت نه کنایه د تلوار راتلونا یعنی که دغه ځای کې څوک ژوندې ناشتي هغه به د پڼو چغار د خلکو لا اوري د خپوش کشار به اوري چې ملائک بیا راشي یعنی ملائک وته زر راضی کنایه د زر راتلونا د ادارل د الله صفات مخلوق لور کوي او بیا هغه ته دینو موایو نو د قران باندې صورت راړی دې څه مطلب عربي داسې جوړه کړي نو عربي خو عرب وی حجازي لغات دی او حجازي لغات هغه د خپل لغاتو نو هي عربي نه چې ګني عربای کې راړی مقصد می اصلي د دې غونتا په دلیل کې څنګه چې قران کریم په خپل مدعا دلیل پیش کړي تاسو هم دغه سه او صورت راړی چې کې تاسو په مدعا باندې دلیلی د قران مدعا او دلیل خداو چې حاجت روا یو الله دې او پاغي دلایل پیش کړل زمکه پیدا کړی اسمان پیدا کړی تاسو پیدا کړی نکانی پیدا کړی باران در باندې ورای رزق در لدر کوي نو زت خپل مدعا باندې دلیل پیش کای او صورت راړه تو وای چې فلانه بابا ذمہ دار دی د سرخوږي د زړی د تبي زکا چې فلانی بابا ز پیدا کړې ما زما پلار پیدا کړې ته خو الله پیدا کړې وای ته پیدا کړي نو ته خو الله پیدا کړي زمکه دا الله پیدا کړي او الله پیدا کړي دا اسمان پیدا کړي او الله پیدا کړي زه تس دلیل خو پیش کا کنه نو ستا دلیل څه دی د مشرک دلیل یې نه نو د مشرک دلیل یا درو خوبونه یا موضوعی روایات یا اشعار د جهلاو کنجش نشین از بر قبر مردا بدانت ما دنر یا اشعار د جهلاو یا خوبونه او یا موضوعی او ضعیف روایات دا د مشرک دلیلی نه یو صورت جوړ کړي د قران غونتا کی څنګه چې قران په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي تاسو هم دا سي دلیل راړی اسه عربي خو ارسو کولی شي ها ټیک ده د قران فساد بلاغت ځان لده اکبر بادشاہ یو ډیر نیک او پارسا بادشاہ او هغه دوره پرهیزګار او چې په هغه زمانہ کې شیخ المحدثین شیخ عبد النبی چې کلاغه به درس نه راوته نو اکبر بادشاہ او هغه ته به پړې سمولې سپلای به وته سمولې دور تابعدارو د علماو خداغه دربار ته چې کلا شیر دن شو ملافیزی د مبارک زامن حمد الله او دا خلک دا کلا را دن شو نو دای د خپل مقام جوړولو لپاره بل عالم بدنامو او هغه عالم راو لګي دا خپل صفایانی کولی دای خول چې دا به ایمان دي دا علما په یو بل اخته کړل شیعو اخته کړل نو کله چې علما مقابله شروع شوه داغه نتیجه دارا هوا تا چې اکبر د ټولو نه بدل شو او د شیعو مقصد دغه د مولا مبارک د زامنو د فیضی د دې مقصد دغه و چې موږ شر فساد جوړ کو او د علماو نه بدل شي نو هغه د علماو نه بدل کو تر دې حدا چې اکبر ودو چرا پاسې نو فیضی وتوی چا د تفسیر بینو قتل کله نو اکبر په هندستان کې د غوا لالونو باندې پابندي ولا ګولا او اکبر د علما او دور تابعدارو چې کله هندستان کې پټنه او ځای دی پټنی تراغله علما را جمع کړیو پای کې محمد طاهر فتنیو شیخ محمد طاهر د پټنی عالمو د سید علی المتقی شاګردو سید علی المتقی هغه سړی چا چې کنز العمال لیکلې او باز زمانہ کې او سړی خوب لیدلې او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل او نبی علیہ السلام په درو غنی شلی دی من رآنی فقط رآنی حقا وی دا نبی علیہ السلام نے تپوسو ک چې په دې زمانہ کې استاد امت لوی عالم سوق دی نو هغه ورته شیخ محمد طاهر فتنی دور لوی عالمو هغه محمد طاهر فتنیوم راغله او هغه علماو کې نو اکبر بادشاہ چې علماو سره ملاقات کو ټولو پټکیو آلی او جبه اچولې وي او د محمد طاهر فتنی سپینا ټوپای په سروا پټکې نو نو اکبر بادشاہ ته چاوي چې دا شیخ محمد طاهر فتنی دی شیخ محمد طاهر پټنی د پټنی غلوی عالم منجد کې داغه تصویر مور کړی والله عالم صحیح دی غلط دی نو اکبر بادشاہ وی ته دور لوی عالم تا پټکې نه دیواله محمد طاهر فتنی ورته وی ما د الله سره وعده کړی دا لا ازول امامت حتا ازول کای البدعت عن الوطن ما د الله سره وعده کړی دا چې دراغي به پټکه په سر نګدم ترسو چې بدعات د خپل ملک نه روک کړي زګه جلوسونه د شیو بواتل نور دغه بو ماتمونه بو نو اکبر بادشاہ وی خا گورنر ته اډر وک وی شهر چې کم شي ته بدعت وی هغه ختم کا د شیو ماتمونه هغه ختم شو بدعت ختم شو ز زمانہ بعد چې کله اکبر گمراه شو او په غلط لار روان شو ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء د بنیانو زړونه د الله د دوه ګوتو ترمنځ ځای اړای کوم خواجه خوښي یو ورځ یو سړی سمې بل ورځ گمراهي الله دې موږ داغه نه وساتي نو هغه ا د زما د بقره بنکړه جلوسونه د شیعو شروع شو ماتمونه شروع شو محمد طاهر فتنی د پټنی نه روان شو چې زم او اکبر بادشاہ توام چې تا خو ما سره وعده کړی و او اوس بیا غ شروع شو پلار کې وته شیعه ناستو او هغه پلار کې قتل کو شهید کو شیعو همیشه حق پرس وجلی دی نیدی پری خودی فسادی جوړ کړی دی کار دا غی دکا دی چې کله وس رسیدلې نو اکبر بادشاہ هغه ته وی پتا باندې وه راتلا او د ځان نه عربي جوړه کړې و دا نه چې د قران غوندې په عربای کې د قران غونتی په دلیل کې څنګه چې قران په خپل مدعا دلیل پیش کړي نو ځای تاسو یو صورت راړی او په خپل مدعا باندې دلیل پیش کړي چاو دا اولیاء دا بغیر د الله نه نور مددګاران دي او په دې باندې دلیل دا دی سوره یونس و دیر شمایات وګورئ سوره یونس آیت نمبر 37 و دیر شم نو تم ذکر کړي سوره یونس آیت نمبر 37 و دیر شمه څه مطلب که اتفاق ناراضي نو ځای جدا جدا راړي ځکه په عربو کې په دا وخت کې لس ډلې وي سوره هود آیت نمبر 13 دیار لسمه سوره هود دیار لسمه آیات وګورئ آیت نمبر 13 ورته وا راړی له صورتونه په شان د دې ځان نه جوړ کې شوی وادو من استطاعت من دون الله ان کنتم صادقین را ولیا راو بلیا سوک چې تاسو توان لري بغیر د الله نه راړی لسورتونه په شان د دې قران لاسه زګاوي چې په مکه کې مدینه کې لاس ډلې اوسې دي مکه او مدینه کې لس قوم او زیار یو جدا جدا راړی دارنګي سورې بني اسرائیل اتا تیا میات زیارا غماما غانم ځان سره کوي وای پیریانو ماماګانو زاغه ماماګانو ځان سره گئی او زئی راړی د قران غوندي چې په خپل مدعا دلیل پیش کړي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن وا پیغمبره اگر کوي بازي دای د پارا د باز معاون یو ول امدادم گئی یو ول معاونتم گئی بیا د قران غوندي یو صورت نشی راړې چې دلیل پیش کی په خپل مدعا باندې دارنګ دلته وایو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کئی تاسو په شک کی دانا چه منگرا لے گلے اخبر بندہ باندی نرالی او صورت پشاند دی قرآن راو بلئی شوادا گم شوادا گم شاولی اللہ رحمت اللہ علی مانا کئی دارنگ ابن جوزی رحمت اللہ علی مانا کئی قدوتکم و علماؤکم خپل مشران هغه علما هغه ځان سره کوي وادو شهداکم من دون الله راو بل استاسو هغه مليان استاسو هغه مشران بغیر د الله نه کئی تاسو رشتینی او زجر ورکی نمانون کو دعوی تا یا د غټونه مراد هغه در بوتان او درگاهونه چې هغه د عبادت کو ابدای سره وګرځول شي د دې د ذلت او د رسوای د پاره چې تاسو وی چې دایو هم خلاصي ورګه چې دایو در سره وګرځاو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات او کامل بشارت او زیر ورکئی زیر ورکا کسان الله چې غي ایمان راړ او عمل یو کنيک عمل نیک ست وای چې ته په خپل خوخه باندې اړه مې نه دې ته نیک عمل نه وای نیک عمل هغه دی چې هغه د شریعت مطابقي قاضي بیزاوی معنا کوي الصالحات من الاعمال ما سوا شرع نیک عمل هغه دی چې هغه شاری مقرر کړی یو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یو صحابه کړی هغه نیک عمل دی نو کته ځان نه نیک عمل جوړې د ځان نه جوړو نه کې هغه نیک عمل نه دی نیک عمل هغه ای چا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه صحابه کړه نو هغه نیک عمل دی نو سنتو نه بعد په جمع دعا نبی علیہ السلام نه دا کړی صحابه او نه دا کړی نو موږ دا نیک عمل نه دی جنازه نبی علیہ السلام کړی دا صحابه او کړی دا دعای پکې کړی دا خود جنازې نه بعد دعا نه دا کړی تر سوچ مړ نه خښ شوی چې مړ خښ شوی دی دا غي نه بعد استغفار دی نو دای په جنازو کې وای دعا وکړي نو تر روزه دی وای مصری وېسو تجری من تحت علا نهارو بئی با دلان دی دونو داغی نوالی باغونه با الله والله ورکی داغی دونو دلان دی با ولی روانی دا ولی با دسی سورہ محمد آیت نمبر پندرہ پین لسم گو رئی سورہ محمد هغه کې خو خوان نه او تارخی او چې ویس کی نو بیا په ځان نه پويږي پنسه ټوله لړلې وانهار من خمر لذت للشاربین او نور ولی وی شرابو چې خوان به ورګی سکون کوتا وانهار من عسل مصفا او نور ولی وی غبین صاف دا والی بروانی ولو فیا من کل ثمرات او دایلوا پدی کی دار قسمه میونا نو ګور کامل بشارت ذکر کو کله د سړی خپل کور نه نو حیران او پریشانی کله د یو کندر کې او کله د بل کندر کې مولای صاحب غریب و امامتی د کاندار د لاسه کوي کورینا و اجاره یو کاندار خو راته ملاو د امامتای سره کنه نو چې خپل کور نه نو هغه بیا چاته ضرور دی او کمزورې نو الله وینا کور بر الله درکما ان لهم جنات دای لوی باغونه داسې کورونه وار کوما چای کې و باغونه یو نو کله کله کوری خو پای کې او بنئ نو بیا یې بالټه راغسته یې سار کله د یو د کور او براړي او کله د بل کور او براړي کله د یو نه منګه را ډکه یو کله د بل نه نه نه تجری من تاتها الانهار بهیږي واد لاندې دونه داغې نه والی دا سه باغونه والا درګما چې والی به پکې رواني کله کله کورومي او بومي خود خوراک سنیه نو کور خپلی او به خپلی خو د خوراک سنی د سړې پریشان نه چې سو خورو بچو لا سوار کما نور پسې ذکر کوي کلما رزقو منا من ثمرات الرزق هر کلا چې خوراک ورکړي شي دایلا د دینا د میو د دینا سره خوراک خوراکونه والا ورکول شي میوه به والا ورکول شي نو کلا کورمی وبومي خوراکومي میوي فروټي خو سړی دا هغه خوراک په چل نه پويږي کله کله داسې میوي چې سړی له خوراک چل نه ورځي نو میلما شوی په درستخان و ته پرتای ا دې وته د سترګې په ګوټ کې ګوري وګوتې زګا نه ورړي چې چالو ولا ورزینا چې دا به خرمه څنګه نو تړیا سړی چی دا اوکسترګې نو دې راوالی چل ورزینا نو روانه او جاړې خوري خلک ور پورې خان دي نو چې چل نه درځي نو صبر وکا چې بلی خوري هغه تا وګورم چل دې زده کا او چې بلوم نه یې می خورا خیر دې سمرې خو نه هو بل تل ګورا نو الله وې داسې به هم نه یې داسې میوه به ورکوم چې دایله د خوراک چل ورزي مخکې خوړلې یې یو نیمی خوراک یې نه کړي په درسخان و د شی پروتي یو ځای کې موږ میلمانو هغه عام راوړي وو دا واړه عام او هغه د چوپلوي نو هغه اړم چې چړوکای ورپسې راواغستا نو چې هغه کټکول په ځان باندې تور توې کا بلوا می چوپ د لاندې سورې شو لمن ټوله ولاړه د دې لپاره چې خوراک کې درته تکلیف نه او چل الله د خوراک درځي کله کله خپل کورومي او بومي خوراک فروټ او میوه درته پرتی خو یوازي سړې نو بیا ولهم خوان خوراک نه ور کوي چې مرګره ور سره ني نو ور پسې وای ولهم بیا ازواجون دایلوا په دې کې بی بیا می دایلوا په دې کې مرګري بی بیا می به ور سره یو ځکه کله کله خيستا ځای خيستا کمرې خوراک په کې ډيري او بي هر څه پرېمانه خو سړی یوازې د مسافرای ژوند دی سړی وای د خوان په ژوند پوهه نشو یوازې به هم نه بی بی به هم در سره یو نو کله کله بی بی هم یي خو هغه بی بی د غوجلې موګې یو سخا چټه سخا بوی به تخیزي نه کور صفا کوي او نه ځان صفا کوي خواږه تیر شي تبای می خطر شو نو داسې به هم نه ور پسې وای متطهراتون دا سی بی بیانی بی چی پاکی شوی بی حدیث کې راځي چې دا غي د خپل نه له هغه په سلويخت کپړو کې او یاو کپړو کې دن نخکاری داسي بی بیانې به چې پاکه ساکه به د بدن په اعتبار او د خوې په اعتبارو کله دنیا کې خزای خو بدخوې بد اخلاق ای نو هغه کور ورته مصیبتي نو دې بیا په اجرا کې ملاس دي ایر وای مرګرو سره خوشاله مرګرو سره نه ځان د کوره پټای کور کې تنګي بدخوې خزا به پیښه شوی ناغه بداسې نه حدیث کې راځي هاي به خاوندانو ته په انتظار ولاړی هغه به وایي توبا لمن کان لنا وکنا له مبارکی دا خوشحالی دا چالا چې منګه دا غي خزیو هغه زمونږه خاوندان دي توبا لمن کان لنا وکنا له ناڅاپه خاوند مړ شي خزه یوازې پاتې شي یا خزه مړ شي او خاوند یوازې پاتې شي آیا او سالک وی وکم من صحیح ماتا من غیر علتین وکم من علیلنا شهین من الدهری ډیر روغ رمټ سار مړ پراتی او ډیر بیماران څه زمانه پوری ژوند دي وکا منو روسن زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليله القدر ډېر ناویانی خاوندان لخصه شوی اب خاوند دې د مرګ فیصله شوی ناوی جنایت پادشي نوې واده کړی وهم فیا خالدون او دای وی بدی کې همیشه د لګ واخ باندې وهم فیا خالدون دای وی بدی کې همیشه کامل بشارت هغه ذکر کو مساله د توحید اومانا چې الله د لزیری درکی خوشاله د الله درکی خوشاله دې نصیب شي ان الله لا یستای سرا اوس دغه د شوبې کوي شوباو اعتراض داو چې ته سم پیغمبري توای دا د خدای کتاب دی نو د خدای کتاب کې د اور د ګلاس ګلوز د پړک پړک دا خبرې کیږي د خدای کتاب کې خو بچا ته جنت خبره او د خوشاله خبره نو ته پکې دا خبرې کې داغي جواب کوي چې دا خبره د پویا کولو لپاره دي ان الله لا استحي ان يضرب مثلا یقینا الله باک نه کوي پروا نه کوي د بیانونو د مثال کله ماشي او که زیات وي د ماشي نه پوړو کوالی کی زماتلا به مثال د پویا کولو د پاره یو دا ضروری نه چې اتی په مثال کې پیش کا اوخ په مثال کې پیش کا دا خه مثال دی مثال کې ماشه پیش کا د ماشي نه وړو کې شی پیش کا خو سړې په پویا کا په خبره وای غي زیرا دګړ الله په دې مثال څه مطلب کله چې ته مثال پیش کې چاګی چې ایمان دې نو هغه با خوشاله شي هغه وای الله رښتیا ویلي دي او چې چاګی ایمان نشته بې ایمان ده هغه به اعتراضونه شروع کی مړه نو دا دې سلاوي نو دا دې پکې سلاوي دا مې استاد پاره وی چې دا پته ولګي چې ته بېمانه دې لا مې وایې وی فاما الذين واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هر جا کسان دي چې کفر کړي دي وای هغه یو سیرا دا کړه الله په دې مثال یذل به کثیرا گمراه کوي په دې باندې ډیر و یادی به کثیرا او کلا کوي توفیق ور کوي په دې باندې ډیر لرا نو قران خو الله د گمراه کولو لپاره نور علی ګلې چې دلته یو ذل به کثیره گمراه کیږي په دې باندې ډېر نه نه دلته گمراه کول ندی مراد دلته مراد کار کول گمراهی دي سمطلب اسه پتا نه لګي خو چې کله ته مثال وای نو بېمان اخکار شي مثال د ډیرانی ډیران چې پروتي د پازه بي سي 61 راوخيږي ډیل راوخيږي کابل راوخيږي ګلونه هم راوخيږي او ډیر خوان کوي وکاله چې زمیدار ډیران اوړي اول وته بلچیونی وی او صفا کوي کانی تی لرګی پلاستیک تی لرګی نو چې هغه وته بلچیونی وی ایاو دوا بلچای واړی نو دا غینه د دوزی راوچت شي د سټو د بدبویای اسی پته نه لګي دغه سره دی مشرک او بېمانه مثال دی تا ته ډیر خیسته ښکاری خولي ګیره به پری خودي منګس کړي به تسبیح به لاس کی کله پټکې به والی سپینې جامې به چولی تندې به تور کړی ته وا ډیر نیک سړی دی ډیر زبرګ سړی دی ډیر ښه سړی دی خو چې کله ته قران وای مسله د توحید بیان کې نو د زنه ولا کې ډیران په شان د لوزي راوچت شي تا ته په پته ولګي چې کله ته قران وایې سو تا ته هر سړی خخکاری هو کله چې ته حق بیان کې نو د دنه په ډډو دی راوچت شي ته به غوسي اده و کنزل گئی بد ردی با گئی ستا خلاف با گئی پتا با الزامون لگئی پتا بے او لگی نو قرآن گمرائی خکارا کئی دانه چې گمراه کول کئی خدای د مخ کې نه گمراو پته نه لګی دا کله چې ته قران وای نو دې بستا دشمن شي اسه بس نه وایو ستا به بل روري داغه خلاف بنه کوي هغه ته بچي چي کوي او چې کله ته قران وای نو ستا به دشمني ستا خلاف به کوي زګه په قران بدو لګي دو سوره مائده آیت نمبر 64 سالور شپې تم وګورئ سوره مائده شپږم سپاره شپږم سپاره سوره مائده خامخا ښکارا بگی په ډیرو کې دداینا د الله کتاب طغیان او کفر اثر غشای او کفر لا چې کله د قران وایو د دې اثر غشی او کفر بخکار شي اسه تا ته پته نه لګي شیخ القران الله دې په رحمتونو وليږي کله چې دا غي وادو سن 1938 کې نو مولانا حسین علی رحمت الله علیه هغه راوخت پنځبیر تا او دی دبی جمعات دا مخی جمعات چې راځي زمن خاندانی جمعات دی نو دغه جمعات کې داغه درس کې خود او د خواوشا علما د دې علاقې د چچ علاقې دی علماء له دعوت ورک دا دی علاقه کې چې وای د مولانا حسین علي شاګردو شاګرد نو درې راځي په درس کې ناستو شاګرد شیخ القرآن واغه میانس کې پرې خدا نسبت مولا حسین علی ته کوي نو شیخ القرآن دا تقریبا درې سو علما راو غختل او درې راځي اغیلا د ډوډۍ چای تنظیم وک او مولانا حسین علی رحمت الله علیه توی تبو ته د قرآن درس کې شیخ القران وی زما مطلب داو چې د د شاګردان شي د د مریدان شي نو که سبا ز مسله بیانوم نو زبوان چې مولانا حسین علی رحمت الله علیه دا مسله کړی دا ستاسو هم استاد دی زما هم استاد دی دای به خلاف نشي کوله او زما استادو ما راوخت په درې ورځې هغه د قرآني کریم درس کو په درې مرز چې هغه درس وک منګه بهر راووتو دا ځای دا مدرسه چې دا دا پټي وټوله دا ما ته یاد دي دا غلارې نه دا کته کورونه نو نو دا ټول لوی کمبرانو پټیو او په دې باندې او کچلار او نارای زیدي ته خلک پیدل تلل وی دی ځای د دې خوړ په غاړه ما سادر خور ک زو مولا حسین علی رحمت الله علیه आवाज کې ناستو مانه تاسو کو دا زما خي طرف ته چې ناس دې دا سوق دې ما وته وی چې دا ډېر لوی عالم دې او ډېر خم منطقي مولا دې داسې داسې صفاتونه مې وکړل دا بل دا بل یو یو تاسو کو ما به صفات کو ډیر لوی عالم دی او ډیر ښه عالم دی چې ما صفاتونه وکړل اے مولا حسین علی رحمت الله علیه داسې سارو خوازو به ما ته وی چې ابو سواره دا ټول سوران دي دا شي نه دي به زه لګ دا شو ما زور سره به تکلف او ما نو ما ته وی آو ستا په نسبان دی خو یو ته مسلمان یو زه مسلمان ما بلړو مسلمان شته نه به ما ته وی چې تینو پتا لګسی تا ته پتا ولګي چې کله مساله بیان کی تا ته به دای پته ولګي وراو سے نذیر رحمت الله علیه لاړ بیا ما مساله شروع کړه چې ما کله مساله بیان کړه د کوملیان زما مخالف شو ما پزړه کې وی چې حضرت سیف رښتیا ویلیو چې تینو پتا لګسي تا ته پتا ولګي چې کلمه قران شروع کا او مسله می بیان کا او د دې د تاوان ځای راغې نو زما مخالف شو نو سپاتی وبګي او سو تنا چې هغه ور سره وو او چې کله د بدعات را دي شروع ک نو هغه دشمنان شو هغه مخالف شو د توډيري او سړی او جرنیل سه به وتوي واب الدین نومیو او د خدای خدمتګارو جرنیلو په زمانہ کې نو هغه را سره وو دا منګه سالور کس مليان ادا یو امی کې ناستو ما ته چې بدعات رد کو به بدعات څنګه ما لگا مړ یو شي او هغه پسې خلک دیګ پخای مړی والا دیګ پخای دا ناروا دي اسقاط دایره کوي دا ناروا دي چې ما داوي به ما ته چې خپ پیران دې ډاډس کن اوس دې منګ په سر واغستا اوس منګ برابرې تر اوسه دې پیران ډاډس کول او زمنګا دا سلورن اسقاط دې دارا باندې باندې اما چې د پیرانو زرګونه بندیدل نو خیر وو اجه تاسو سلوره نسخات خپ بندي نو خپ کیږي یو مولا پکې وی پرې دا مړه موږ له دغه سه مشرکان خدي دا میان چې مال را لروي وې ما ته چې ته به مال تغلي خو زما خو قوم دې زه په خپه کېږم چې تاسو یې بې ځایه مال خورئ چې کله ته قران وای تا ته پته ولګیا چې درته هیڅ نه وایو ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا اسی پتا نه لګي او چې کله ته قران وای دای وستا دشمنان شي ستا مقابله به شروع کی تا به د حق نه بیا بندي جګړه به در سره کوي سوره مدثر انه فکر وقدر د سوچوګ وقدر اندازې وکړه چې ته قران وای دې به سوچ کې یره چې د څه مطلب دی نو یره چې دا دې سکای نو وقدر او اندازې وکړه بیا و یا مړه نور څه مطلب نه خود مولیانو بی عزتی کوي نور څه مطلب نه خو چې مشران غواړي فقتلا كيف قدر ثم قتلا كيف قدر ثم نظر بیا یو قتل بد بد چې ته قران وای نو دیو درته بد بد ګوري چې څو وخت به بس کوي چې په نور څه ونشي ته د قران نه نه منې کیږي شابه کی درتا واستكبر ځان غټو غان فقال ان هذا الا سر يسر وی وی ندرا مگر جادو اثر چول شوه د دی کی مړلا جادوګر دې خلی کې اثر دې جادوګر بدرته وایو تا به د قران نه په ست طریقه باندې باندې چې د قران نه منی شي او د قران نه وایو د داغه بېمانی به ښکار کیږي یذلو بی کثیرا و یادی وی کثیرا ښکار کوي په دې باندې گمراهی د ډیرو کلاګي په دی باندې ډیر ډیر بداسي چې ته قران وای اب کلک شي اب وي زما خو سیمان مضبوط شو وما يذل بي الا الفاسقين ان گمراه کیږي په دې مگر فاسقان یندا غي گمراهي ښکارا کیږي فاسقان څوک دي سلور نعمتونه بیانې چې انسان ما در باندې نعمتونه کړې دي ته زما نعمتونه هم نه مانی چې ته ما سره بل څوک شریک او صدر ګرځې اول نعمت چې ما د نشنشته کړې تا ډوینا ستا ډو وجود نو ما د له وجود درکو بیا به تاسو مړ کوم بیا به ژوند کوم دا بیا مرګ هم په نعمتونو کې شمیر ک زګه که مرګ نه وي انسانانو بچي والی چې الله مال مرګ راواله زګه یو سړی چې دا سیات تر رسیدلې چې هغه بیا د ځان خدمت هم نشه کولې خپل حیا او پردې هم نشو ساتلې او چا ورله خیال هم نه سات او په بد حال هم پروتو وی به الله مال مرګ راولا نو په دې اخیری عمر کې بیا مرګ هم نعمت دی دیو اج رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتا چې الله د ارزل العمر نه مو ساته زګه سړی چې داسې عمر ته ورسی چې هغه بیا د ځان د خدمت هم نه او د اسمات هم ځای ته نشي رسوله بل څوک هم خیال نه ساتي خزا مړه شوی او غریب به عزت کی هغه وی الله مرګ را لخه دی بیا مرګ پردی پښتانه وی مرګ پردا شه انو هغه نعمت دی کیوا تکفرون بالله وکنتم امواتا څنګه اولی کفر کوي تاسو په الله وکنتم امواتن وای تاسو نشت فاحیاکم نشته گئی تاسو سورہ دهر کې وای اول کې هل اتال الانسان هینو من الدهر لم یکن شیئا مذکورا تاکیق سرا راغل انسان باندی یا وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو دے او شیئ ذکر کڑے شوئے دنن نسل کالا مخی چا مخ پی جندو زمان ذکرم نو او نن منگا جواندیو سبا پتن لگی چه من بیو او کنا یو شاعر ویو وما بكم من نعمت فمن الله هغه چې تاسو باندې سنعمت ده دا د طرف د الله نه ده که نعمتونه دي نو دا الله دې طرف نه دي یو نیموي زاو ز ته سمړه ته بسې او ستا کار بسې لږ سات د خپل سا اختیار من بیانې وما بكم من نعمت فمن الله آیا چې تاسو باندې څه نعمت ده دا د طرف دا الله نه ده ژوند دې درله درکړې ده سیاد دې درله درکړې ده ا گزاران دې درله درکړې ده که اوس درله زړه بند کی نو ایس اختیار دی بیا نشته نعمتونه د الله د طرف نه دي یعنی ایتا قیدو جمعیا من عقیده او ساته ای چې دا ټول د الله د طرف نه دی سوره جاسیه دیار لسم آیات سوره جاسیه آیت نمبر 13 دیار لسم وګورئ حالت هم وایي جميعا من دا ټول الله دې طرف نه دي نو الله دې الله پیدا کړی ثم استوى الى السماء نو بیا قصد کا اسمان تا ما یلیق بشانی فسواهن سبع سماوات برابر کړه دلرا و اسمانونا و هو بكل شيء عليم او دا الله دې پار شی باندې پوا و اس قال ربك للملائکه و دریم نعمت ستاسو نکمه معزز په ملائکو کې ګرځولې او ستاسو نکله می عزت ور کړو نو سړی ته ځان ته غیرتی وای غیرتی خو هغه ای چې پلار نیکه سره سو خو کی نو هغه خی رای نه ستا پلار نیکه سره مخ کړیو اغلا می عزت ور کړیو وایس قالا ربک للملائکه کلا چې وی ستاره ملائکه تا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پس مکا کې خلیفہ تان خلیفہ خلیفہ څه مطلب سو سو کوئی انسان د الله خلیفہ دی خدا خبره غلطه ده چوي انسان د الله نائب دی په دنیا کې دا خبره غلطه ده نائب خو هغه ای چې هغه د مناب کارونه سر ته رسي لکه بادشاہ وزیر اعلی په دوره باندې زی بهر نو هغه په خپل ځای باندې چیف جسټس مقرر کی نو چیف جسټس د وزیر اعظم کارونه کوي کولای شي ځکه مقرر کی چې هغه د وزیر اعظم کارونه سر ته رسي نو نائب مقرر کی نو څه مطلب انسان الله نائب مقرر کړي نو انسان د الله کارونه کوي نه نه دا څه نه ده علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه ذکر کوي چې الخلیفۃ انما یکون هم یغیب و یخلفو غیره خلیفہ خود هغه چانه مقرر کیږي چې دا هغه په ځای باندې دی کې ناشته شي او داغه کارونه سر ته رسول شي او بیا هغه ذکر علامه ابن قیم ذکر کوي ومنا طائفه هذا الاطلاق یو ډلې د علماونه اطلاق د نائب د الله دا منا کړی دی وقالت لا يقال لأحد أنه خليفة الله فإن الخليفة إنما يكون أما يغيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد رائن وسامع فمحال أن يخلفه غيره أه، الله حاضر ده نو د الله نه بل څوک خلیفہ ګرځول دا محال ده نشی کېده او باز خلک وایي چې حضرت ابوبکر ته خلیفۃ الله ویلو یا خلیفۃ الرحمن نحن انا معاشر حنفاء نسجد بکرة و اصیلا دا شعر حضرت ابو بکر ته د سر نه ویل شوی نه دی دا اسی خلکو د ځان نه جوړه کړی دا مفتاح دار ساده دا علامه ابن قیم رحمت الله علیه اول جلد صفحه 196 کې هغه ذکر کړي یو د مفتاح سعاده یو د مفتاح دار سعاده مفتاح دار سعاده دا تاج کبرا زاده ده مفتاح سعاده او مفتاح دار سعاده د علامه ابن قیم رحمت الله علیه نو علامه ابن قیم رحمت الله علیه وایي چې خلیفہ اطلاق د نائب چې انسان د الله نائب دی دا خبره غلطه ده بلکې الله د انسان خلیفہ ګرځي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر ته نو دلته کې معنا څه چې آدم علی السلام دی وی انی جالن فی الارض خلیفہ ز پیدا ګوما پزمګي کی خلیفہ دا معنا نه چې انسان د الله خلیفہ دی ځکه انسان د الله کارونه سرته نشي رسولې او علامه ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار ساده کې په دې باندې بهترین کلام کوي هغه وای د خلیفہ اطلاق په الله کیږي چې د انسان خلیفہ دی انسان په سفر زی الله دا خیال د کور ساتي یا د ملائکو نه خلیفہ زګه غي دنیا کې اوسېدل نو معنا دا انی جالن فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پس مکا کې خلیفہ تان یو نائب د پیریانو او علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی وجمهور اهل التفسیر من السلف والخلف دارنګ النکات والعیون کې علامه ماوردی هغه غنی معنی کوي یو معنا دا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا ګما پس مکا کې یو قائم مقام د پیریانو یو نائب د پیریانو زګه مخ کی دنیا کې پیریانو سیدل نو چې انسانان پیدا شو نو چې کم ځای ته به انسانان تلل پیریان بدل ته نه تختیدل دوی ما معنا انی جائل فی الارض خلیفہ خلیفہ معنا قوما یخلف بعضهم بعضا زه پیدا کوم په زمګه کې داسې او قوم چې د یو بل نه رستو برازي خلیفتن ان قوما يخلف بعضهم بعضا داسې او قوم چې د یو بل نه رستو برازي پلار به د پلار په ځای بزي زوی په ځای باندې واسه راځي او دا معنا قران هم کوي پاتې شو رستو د دین نه اهل ازاء الصلاه چې برباد کړه بلنه د الله مولا مرشا صاحب حق دین نه اهل پاتې شو دا غد لاسا دنیا مقصود او دین نو ارسته روان شو انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پس مکا کی او مامور خلیفہ مامور یعنی زبا هغه ته حکم کوم او زما حکم باغا نور ترسي او دا معنا قران ذکر کوي سوره سواد شپږشتم آیات وګورئ یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فیصله کوا په میند خلکو کې پرشتیا دا ټول معنی فتو الرحمن کې شیخ الاسلام انصاری هم کړی دي او دا معنی علامه ماوردی النکات والعیون کې هم کړی دي دارنګه دا معنی تفسیر قاسمی هم کړی دی او دا معنی محاسن التاویل هغه هم دا معنی کړی دی نو یو معنا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا ګوما پزمکا کې یو نائب د پیریانو یا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پس مګه کې یو داسې قوم چې د یو بل نه رسو برازي یا درم معنا انی جائل فی الارض خلیفہ ز پیدا کوم پس مګه کې مامور چې زواغ ته حکم کوم هغه زما حکم خلکو ته وایو قالو اتجلو فیها وی ملائکو په داګه د پدې زمکا کې مې یفسدو فیها هغه څوک چې و فساد کوي پدې کې ویاسه ګد دماء او تو یې و ویني دی او بل انو ملائک عالم الغیب سو ملائک په غیب پویدل چاگئی وی تا آغا سوک پیدا کے چاگئی با فساد کئی یو وینی بتو یئی نو انسانان پیدا کرل فساد هم کئی یو وینی هم تو یئی نو لی ملائک عالم الغیبو نه نه دی ته وای قیاس د غایب په حاضر قیاس د غائب په حاضر چونګه مخ کې جنات اوسېدل دنیا کې او غي ودا فسادات کول ای بد یو بل ویني تو یو لې نو ملائکو قیاس وک پاغي چې دې دنیا کې چې اوسېږي نو به دغه بیکاری نو پاکی بیان استاد ذات قال انی عالم ما لا تعلمون وی الله زپوهی گما پاچ تاسو پی نپوئی گئی وعلم آدم الاسماء کلها وی خودل آدم علیہ السلام تا نمونه ټول دی سمطلب چې نمونه ټول ورته وخیل ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړ دی لا په ملائکو نو الله وی ما خبر کوي په دینو مونو کرشتیا وایي نو هغه وی پاکی د تعالی نشته الا موږ لا مګر هغه چې تا را کړې نو آدم علی السلام جواب ورک قال یا آدم وان بیوم بی اسمائیم فلما ام بی اسمائیم قال علم کل گمینی عالم غیب السماوات والارض نو آدم علی السلام جواب ورک ملائک ورنک نو آدم علی السلام غواره شو عجیب خبره ده آدم علی السلام ته نمونه وخه ملائکو ته و نه خېل بیا ته نه تا پوسو کو نو آدم علی السلام جواب ورک او ملائکو ورنک نو دې کې غورواله سره دو شاګردان دي یو ته یو سبق خو بل ته و نه خېل بیا د دواړو نه اوري نو چې چاته د خېل د غبې درته وایي بل ته د نه د خېل نو بس وایي دغه غورواله نشته ورواله څنګه راغی نه دا مطلب نه دی د آیاتونو مطلب دا دی وعلم آدم الاسماء اسمان مراد تاثیر د اسماء اثر د سيزونو اثر د سيزونو الله وتا اثر د اشیاء او خود آدم علیہ السلام تا او بیا تا پوسو که د ملائکو نا نو هغه ته هغه اثر نو معلوم څه مطلب آدم علی السلام کې دا قوت واچو اثر ورته وخود چې ډوډۍ سکای لوګه ختمي او بس کای تند ختمي اوس دا ادم علی السلام کې اثر اچولیو اوګه کېد ډوډۍ خوړه مړې ده تګه کېد او به اسکلی نو تندې ختمې ده ملائکو کې دا اثر نو ملائک نو کی کیږي او نه تګي کیږي نو آدم علی السلام او ملائکه نه تاسو کو مثلا د ډوډای ساسار دی آدم علی السلام یې لوګه ختمي ملائکه کې دا اثر ونه د سرنا نو هغه یې سویل وی چې لوګه ختمي مقصد داو چې الله دا ښکارا کول چې ملائکو تاسو کا عبادت کوی تاسو نور ضرورت نشته او انسانان کا عبادت کوي د دې نور ضرورت هم نشته سره دا غینا زما عبادت کوي نو د دې مقام زکه اوچت دی لکه ته وای دا دیوال خسړې دی ولې خسړې چاته کنزل نه کوي چا سره جنگ نه کوي نو کې خدا طاقت شته نه نو سبا جنگو کې سبا کنزلو کې خو چې ته وای دا خسړې دی سړې یاد کې ولې چاته کنزل نه کوي جنگ نه کوي نو داغه دا صفات زکه ده چې هغه کنزلم کول شي جنگم کول شي او نه کوي نو دا داغه مقام اوچتیږي په دغه سي اثر د سيزونو هغه الله خود روح المانی دې ته اشاره کوي چې هغه ضرورت هغه اثر هغه وتاو خود او کله مراد دې کلی عرفي دا نه 400 کلی عرفي مطلب دا غ ضرورت دارنګي تفسیر منار وبوي اثر د سيزونو یو تاو خو ده او کلی عرفی راضی لکه د بلقیس بارا کی سوره نمل آیت نمبر 3 به تم وګورئ 63 چې مولا چرګ راغله له حدود هغه وای بادشاہی د سليمان عليه السلام نو ورکړې شوی دي توي کلی عرفي نو معنا دا و اوتیات من کل شئین ورکه شوه دی لرا هر ضروری سامان ولا هر شو نازیم او دی لو تخت لوی دارنګ دلته کلی عرفی مراد ده نو معنا ده ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی قالو سبحانکا وی ملائکو پاکی دا تالر اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا نشته علم من لا مگر چې تا من لرا کړه دې وګوره ملائک وای من عالم الغیب نه یو او دای رالل وای زما پیر زما د حال نه خبر دی پیر د مرید د حال نه وای خبر دی او ای کپیر خاص دی خو مرید لا بس دی سواد کې یو پیرو مرید له کوزا ورکړه وې دا اوس په خوړ کې ماته کا مرید کوزا واغستا او خور ته لاړ یو ساعت چې تیر شو مورید آلته ګټه لا گزارا واچولا ما ته کړه پیر د خلکو مینس کې ناستو نا صاحب چغه کړه الله الله سي نیخ خلکو یې سه باولي ویره د مورید نه می کوزه ماته د په خوړ کې ما لاس وروګد ک خو بس زه چې سو رسیدم هغه ماته شوی و دیګه هغه مرید راغې ساده غونته سړیو خلق ورته وی الګستانه کو زماته شو خړ کې هغه وی آو خلق یو ګوره کنه پیر صاحب د مرید الله خبري نو چا وته تاسو چل کو نو هغه ما ته پیر سي به چې دا اوسه غټه لراوا چونو دا چلونه به خلکو سره کول ها د کوچانو یو پیرو یو ورځ کوچه راغی دا غړي بيزي چې سره یې د لری نه چغړه وی پیرا کاملې ا پیرا کاملې پیر سي به چې د زما سره کرامت وای ورته وی الکه نږدې راشه چې هغه راغی د سره دی معلومه کړه چې زه کامل ما هغه ورته وی سیبا پرون می په میزو باندې لیور راګټ شو په ګړو می لیور راغی وی ما چغه چې پیره ک کامل راورسي وی سیبا می چې می قاتل ته په خاورو خړ پړوي غوګونه دی بوس بوس نیولی وو لکای دی شناولا چې د غم غم کړنو لیوان ټولو تختیدل چې دا سپې راغله هغه وته بس کا خینځیره ز سپې ما هغه وته نصیب کسر نفسی باندې کې ته کاملې یو خو د دای دا پیرانی د مرید دال نه خبر دی او د مرید په حال پویږي ملائک وای مونږ ته علم نشته هو هغه دې چې تار لرا کړې دې قالو سبحانك وی دایو پاکی دا تعالی را لا علم لنا الا ما علمتنا نشته علم لا مگر آیا چې تار لرا کړې دې انک انت العلیم الحکیم یقینا ته پویا حکمت والا وی الله و آدم علیہ السلام خبر کدی لرا پاسر دی سیزونو نو کله چې خبر کدی لا پاسر دی سیزونو قال علم اقول لكم يا الله ایا مان ویلی تاسو ته زه پوېګم په غیب دا اسمانونو د زمکو تاسو نه چې غیب دی ماته پته ده کلا چې وی منګه ملائکو تا اوس جدو له ادم سجده وکي آدم علی السلام تا نو سجده خو غیر الله ته ناروا ده او دلته الله په خپل حکم کوي چې آدم علی السلام ته سجده وکي یو جواب ده چې ناروا ده زکه چې الله منع کړی دا خو چې الله حکم وکړ چې سجده وکړي نو خو جایز شو کنه خبره خلاصه شو او دې کې د آدم علی السلام سره مقام څنګه جوړ شو سیدا آدم علی السلام توا یا اوجدو ل آدم سیداو گئی په طرف د آدم علی السلام نو پدې کې د آدم علی السلام عزت ده منګه سجده کو په طرف د خانه کعبه د خانه کعبه عزت ده سجده الله تعالی په طرف د خانه کعبه ده شیخ القران الله دې په رحمتونو ولېږي وی ما د مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه نه تاسو کو مولانا عبید الله سیندی ډیر لوی عالم او ډیر متوکل علی الله هغه بزان سر لیکو عبید الله ابن اسلام عبید الله د اسلام دی زګاغا اصل کې سکو پلار یې سکو نو یې ما دې تاسو ګه چې تا اسلام څنګه راوړیو یې ما دې چې ته یو هوته دار څه تاسو کې یې ما دې کې څه خبره ده یې ما دې چې زه په سیال کوټ کې ومه د ماما سره او لسم کې می سبق وی نو منګه سکول ته روانو بسترا سخوا په بازار کې غنا وا ما تاسو کدا څه چل دی نو ما ته چاوي دا د یو هندو پندت او د مسلمان مناظره ده ما یوري غزم تماشا کوما تماشګیرو کې زودري زم الکو نو دا مسلمان په یو کورسای ناستو بل طرف ته هندو پندت په کورسای ناستو خلق راجم او مناظره وا د مسلمان عالم هغه هندو ته وی چې تاسو دین غلط زکه دی چې تاسو په خپل لاسو بوت جوړ کړئ او بیا وته سجدي کوئ چې دې کې ناست نو هغه هندو پاندت پاسه هغه ورته وی ک په دې زمونږ دین غلطي نو تاسو دا هم غلط دی زګا تاسو په خپل لاسو قبر جوړ کای بیا وته سجدي کوی بیچاره کیناس مسلمان عالم پاسې ده ورته وی زمنګ په دین کې دا نشتا دا جاهلان او ناپوه خلک کوي ستاسو په دین کې دادی چې بوت ته سجده کوي چې دې کې ناست نو هندو بیا پاسې ورته وی تاسو په خپل لاسو خانه کعبه جوړ کړی دا کنه ویاو وی په خپل لاسو جوړ کړی دا بیا وته سجدي کوي وی چاغه کې ناست هغه مسلمان عالم پاسې ده هغه ورته من خانه کعبه ته سجده نه کو من سجده الله ته کو مالک د نفع نقصان الله غنو خو یو طرف ته به کو نو الله وې د خانه کعبه طرف ته وکي نو موږ هغه طرف ته کو سجده خانه کعبه ته نه کو سجده الله ته کو په طرف د خانه کعبه کو انما کنتم تولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام وی چې دې کې ناست نو هندو څخه جواب نو لا جواب شو مسلمان مناظره او غټلا او زما په سړک دې خبره اثر وکړ سکول د لاړ ما مرګرو سره ناستو ما خو په زړه کې مې دا خبره ګرځېدا بل راز زما مسلمانان مرګریو نو ما غي دا ویس کتاب نشته تاسو دین چې زه مطالعه کما بیا غي مالا تحفۃ الهند راړ تحفۃ الهند یو رساله ده چې هندو پندت مسلمان شوی او هغه بیا موازنه کړی دا د هندو مت او د اسلام بیا هغه مال راړه هندستان کې پاغي پابندی ده هغه رساله ما سره شته تحفت الهند ما مطالعه کړه زما ایمان نور مضبوط شو ما غي دا هغه ورکړه ما ته مال بل کتاب راړی نو هغه مال بل کتاب د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه راړو تقویه الایمان چې ما هغه مطالعه ک بس زما نور ایمان مضبوط شو ما اسلام راړ او ما وی کدل دې پاتې کېګم دای مې نه پری دینو زو تختیدم زسین تلاړ ما او هلته د یو عالم سره دیره شوم او ما بیا دیوبند ته لاړم په دوه کاله کې هغه ټول فنون مروجه ویلیو او نهایت قابل دومره قابلو چې د مولانا عبد الله سیندی مرګری خبره کوله وی د بخاری پرچاوا هر پرچا کې بده اول رات نو منګه دته پچای کې اپی مو اچول چې ناششي چې زمنګ نه نمبر کمی والی منګ چې پرچې تا کې ناستو د سترګې سری وې اثر خوازو نشي په اثر کړو منګ وی چې دا خیرینن به تی ګټو او چې د پارچا ولیکل نو پاغي کې مغه فرست راغلو او دا سه عالمو چې درې ورځې به عمل کې تیرې کړې دا غي جواب هم زدا کول او تقریر به پکې هم کو انګريزان برتانی حکومت داغه نه زکه یریدل او د دې ملک هغه ځکه مولانا حسین احمد مدنی افغانستان ته لېګلو او د حال دنه تحریک رشمی رومال شروع کړو او چې د ریخم رومیال کې به خط لیک هغه به را لېګ بیا غ تحریک کونی ولې شو دګای کې سمولیان خلق وردن شو هغه تحریک تباہ کو تاریخ چې تبا کیږي د دنه خلکو د لاس تبا کیږي د بار نه څوک نشي تبا کوله تا ته به را دنه کی او باغی باندې بستا خلاف کار کوي نو قابل سړی بر وخت هغه ونیوي کم خلک چې د فسادي هغه بهر کی او تاریخ محفوظ کی او جنابوی نو دا غي نه تاریخ روان شي بیا مولانا عبید الله سیندی افغانستان کې امیر امان الله خان داغه شاګردو او بیا چې هغه براز باز وساته د انګريزانو سره نو مولانا عبید الله سیندی مکه معظمه تلاړ چې کله په امیر امان الله خان انقلاب راغې نو مکه معظمه ته لاړ او مولا سیدی دی وی ته افغانستان ته راشه زما د پاره کار وکا هغه ورته وی تلکل ایام نداولها بین الناس دا خو حدیث دی تا د انګريزانو سره تعلق جوړ کړو زه دی حواله کولم نن په تا خدای راوستا نو مولانا عبید الله سیندی هغه وی په طرف د خانه کعبه معنا دا په طرف د آدم علی السلام وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم کلا چې موږ ملائکه ته منقطع هغې ته وایي چې مستثنا د جنسه د مستثنا منه نه نه یې خدا تعریف صحیح نه دی اصل تعریف دا دی چې مستثنا متصل هغې ته وایي چې مستثنا مخکې د استثنا نه داخله په حکم د مستثنا منه کې نو متصله او چې داخله نه نو منقطع دلته مساسا متصله ده نو زر وای ابلیس د جنسه د ملائکو نه نو ابلیس وای د ملائکو استاد او سغول خوري سره گاډي وړي وای نو ابلیس کم ځای کې د ملائکو استادو او ابلیس د جنس د ملائکو نه ابلیس د وره پیدا ده ملائک د نور نه پیدا دي دای جنس څنګه شه د هغه مستثاغه تعریف نه پیژني متصله ده خو ابلیس په حکم د مصاصا منو کې داخلو چې حکم یې واته وکړ اسجدو لآدم سجده وکړي لآدم په طرف د آدم علی السلام باندې دا حکم ابلیس ته هم کړه و دا حکم ملائکه ته هم کړه و ابلیس ته هم دا حکم و ملائکو ته هم دا حکمو لکه رسو بیا راځي چې ابلیس ته الله وایي قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك سمناك تعالی د سجدي کولنا اذ امرتك کلا چې ما حکم وکتا تا ابلیس ته ځان له حکم کړي نو ابلیس انکار وکړ ابا انکار وکړ واستكبر ځان غټو غاڼ وکانا من الکافرین او د کافرانو نه او په مقابله د نس کې قیاس اول ابلیس کړي وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وی منگا یا آدم علیہ السلام اسے گا تا او بیستا پا باغ کی جنت کی جنت باغ خدا کم جنتو نو یو باغو بس الله ذکر نه کړ تفصیل نه کړ منګې نه کو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک توقف دی نو دای وای دا جنت خلد نو جنت خلد نه خو بیا وتل نشته دای دې را څنګه راوتل دیم دا چې جنت خلد ده نو ابلیس علیه ادا حضرت آدم علیه السلام پیدا پس مکه ده او بیا جنت خلد ته څنګه لاړ یو باغ وبسو نو هغه دا نه وکړه نو معاذ الله ادم علی السلام ظالم شو نه نه بیا ظالم دا هو نشی کېده ظلم په معنا د کمی لکه سوره کاف درې دیر شمایات وګورئ فتکونا من الظالمین که تاسو دې ته نږدې شوي شي وا ځان لا د کمی کوونکو نه ظلم به معنا د کمی ځان لا بدا نعمتونه کم کړي هغه په باغ کې چې کوم نعمتونه وو ستاو د نکنه لغزه شویو هغه می ورته معاف کو فتلقا آدم من ربی کلمات واغستی آدم علیہ السلام زدکڑی آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو سو کلمې نو هغه اولسته فتاب علیه نو مې رب نیو ګړه الله په د باندې ا کلمات سوو بعض خلکو دې ځای کې یو روایت پیش کړي دي چې آدم علی السلام نه غلطي وشوه نو آدم علی السلام اللهم انی اسالک بحق محمد صلی الله علیه وسلم الله زستان سوال کوم په وسیله د نبی علی السلام وسیله جائز ده قران کې دو ځای ذکر دا وزاد سره وابتغو الیه الوسیله وسیله ټول مفسرین وای من فعل طاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول د بد عمل نه ځان ساتل دیو نیک بنده تابعداری کې داوم ستا نیک عمل دی وسیله کولې شي او ذات داغه نشي وسیله کولې چې هغه د فلانی زیه ما د فلانی نو اسه ما غتا ته وسیله کو کپ دی وسیله کې ده ابراهيم عليه السلام به د پلار د پاره وسیله شویو نبی عليه السلام به د ابو طالب د پاره وسیله شویو وسیله به زوات مطلب دا نیک بنده دې داغه تابعداري کې او دا خپل تابعداري الله ته وسیله کې نو جایز ده ستا عمل له عمل وسیله کا تلک الجنت التي ورثتموها بما كنتم تعملون ستا عمل وسیله ده دا آدم علی السلام وای په نبی علی السلام وسیله ونی ولا دا روایت بیا آدم علیه السلام وی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش لا اله الا الله محمد رسول الله وی کله چې تاسو پیدا کړم ما دارش بستنه لا اله الا الله محمد رسول الله ولید نو ماوی تا خپل نوم سره نه دی او ځای کړي مګر هغه چا نوم چې ستا ډیر خوښ دی نو ځکه مې د په وسیله سوال وکړ الله وی لولا محمد لما خلقتک که محمد علی السلام نو ما به ته نو پیدا کړي دا روایت پیش کړي دا روایت موضوعی دی او په دې کې راویان هغه کمزوري دي او باغی باندې شیخ القران البصائر کې تفصیلی کلام کړي دویم دا دارنګ یا سوائق المرسله کې پای باندې تفصیلی کلام دی او رد دی دریم دا چې دا روایت پیش کې نو قران کې خو الله په خپل هغه کلمات ذکر کوي سوره اعراف آیت نمبر 23 وګورئ درويشتم سوره اعراف درويشتم آیات نه نبی علیہ السلام هم د عبادت د پاره پیدا کړو نو معنا دا فتلقى آدم من ربه کلمات سوره اعراف کې به بیا ز تفصیل کوم واغست آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو کلمې ناغه ولستی فتاب علی نو مهرباني وکړه په او د هدایت معنی ما مخ کې کړې وي غني معنی هدایت عامه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدایت خاصه په معنا د لګلو د انبیاو د کتابونو هدایت په معنا د بیان هدایت په معنا د توفیق او ثبات او ما آیاتونه پاغي پیش کړیو فایم آیات ینکم منی هدان کراغ تاسو ته زما طرف نه هدایت فمن تبع هدایا چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو یرا بدای او نو بدای غم جن شي خوف او حزن کې فرق دا دی خوف هغه دوی چې هغه په تیر شوی غم باندې حزن هغه دوی چې په راتلون کې غمي پلار مړی زی مړی سړی خپکیږي او حزن هغه ته چې غراتلون کې غمي امتحان را رواني سړی سره غمي دا دواړه ذکر نه به تیر شي پسې خپشي زوی به مړی پلار به مړی خو زده په زړه به پټای لګېدلی نه به پر اتلونکي غمونو یې پروايي حدیث کې راځي نبی عليه السلام دعا کوي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الله دا هغه غم نه پناه غواړم چې سبب نه معلوم او زړه مې پریشان نه چا چې تابعدار یو کړ زما د هدایت نو به یرا په دی باندې راتلونکي وخت کې ولا هم يحزنون ان به دی غم جن شي تیر شوی غم باندې والذین کفروا واستخفیف هغه سان چې ای کفر وک وکذبوا بیااتنا او تکذیب وک زمونږه آیاتونو اولایک اصحاب النار دغه کسان دي جهنميان هم فيها خالدون دای وی په دې جهنم کې همیشه سوره بقره سلوري سیوا اوله ایسا کې اثبات توحید هغه درې بابونه وا اول باب کې شل آیاتونه پای کې د دریو فرقو بیانو به تور تمهید دا غي صفات دا غي احکام مثالونه بیا دویم باب شروع کو د یا ایو الناس عبدونا پاغي کې اصل دعوت توحید پاغي باندې پنځه دلایل عقلیه تاسو می پیدا کړی تاسو مشران می پیدا کړی دي زمکه می د الله فرش ګرځولې دا اسمان می د الله چت ګرځولې باران در باندې وروم او رزق در ل در کوما نو کوټه کې زما اوسې پیدا کړې ما خوراک کاک زما کې توډيري کې او خزاوا نو یو سړی کار به کار کو هاي بوله ډوډای چای ور کولا شپې لا بل ځای ته تلا هندو وا یو راست هغه تاسو کوي ته کته سونی ته کم ځای ودا کیږي هغه وی سترانداز دی کول سرانداز دی کرا نو هغه وته کانا پینا ساډیګر سونا سرانداز دیګر خریس کې ما کرا ودا کیږي سرانداز کرا الله وی ظالم پیدا کړي مای پلار نکد الله ما پیدا کړی دي کوټه کې زما اوسي چت اسمان زما ده لاندې فرض مکه زما ده خوراک زدر کوم رزق زدر کوم او عبادت د بل چا کې نو سمرد دلایلو فلا تجلو لله اندادا وان کنتم فی ریبن سرا صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دلیل وحی فإن لم تفعلوا سر زجر نمنو گز داوی تا وبشر الذين امنوا سر بشارت منو گز داوی تا ان الله لا یستعی سر دفد شبهه وکړه چې په صداقت کتاب باندې واردې ده دریم نعمت ستاسو نکم معزز په ملائکو کې ګرځولې او وایس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ سلورم نعمت ستاسو د نکنا لغزش شوی او هغه می ورته معاف کو فتلقى آدم من ربي کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم په اخر کې تخویف ذکر کو دلائل په مسله پیشو احسانونه او خودل چې احسانونه می در سره کړی که بیا یو نه مانی ګوره جهنم می تیار کړی او جهنم بدل لزای کم او دویم باب ختم کو سبحان الله دعا وکړئ چې الله دا مصیبتونه لری کی هغه مونږه الله ختم کی سمرګری وفات شوی دی دعا وکړي چې الله دا غي مغفرت نصیب کړي او الله والله غجان قسط کړي الله زموږ ټول مسلمانان مشران کشران نارینه زنانه سور او فات شوی دي دا غي مغفرت نصیب کړي او جهان والله قسط کړي الله موږ د عذابونو نه وساتي الله موږ د وباګانو نه وساتي الله موږ همیشه قرآن او سنت خادمان وګرځي زمونږ تر مرګ د خپل کتاب او سنت او رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت والے الله موږ په خپل عمل د قران او سنت باندې خوشاله کړي الله موږ په دې استقامت راکړي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قونا في رضاك وخذل الخير بناسيتنا وجل الاسلام منتهى رجائنا الله چا اولاد نه تو لنه کان صالحان اولاد ورکي چا اولاد یې الله دې د مور او پلار د سترګو یخونکي وګرځي الله د مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي خصوصا زموږ ملک پاکستان د دې حفاظت وکړي الله زموږ نه دا وبا لري کې چې الله دا لاک ډاون ختم شي او زموږ طلبه بیا په مینا او په محبت باندې پنځپیر ته را رواني او الله د پنځپیر لارې کوسي د قران په طالبانو باندې ټاکي کې